چوکی نو آ دی دی خبری خود به خود تقاضا کئی چی انسان دی مکلف وی او نور شئی نه دی مکلف نه یی دا یی عقلا در ته ثابته کړه اوس یی اسی عبارت ته ګورو ثم تعلم بیا ته په دی خبری باندې ځان پوی کا ان الله تعالی قد اودع الانسان بحکمته الباهره قوتين چخدای پاک په انسان کې د خپل حکمت غالبا دی وجنا او دوه قوته ایښي دي قوة ملکیة یو قوت ملکی ده تنسعب من فیض الروح المخصوصة بالانسان چی دا متفرع کیږي د هغه فیض د هغه روح نه چې کوم مخصوص ته په انسان باندې انسان پورې مخصوص ته شاه صاحب رائے دا ده چې د روح حیوانی په ټولو حیواناتو کې موجود ده او د روح ربانی دا صرف په چا کې موجود ده په انسان کې په دې رائے کې شاه صاحب متفرد ده نور خلق د روح ربانی او روح حیوانی کی فرق نه بولی شاه صیب وایی چه نه د روح حیوانی خو د انسان ټولو نورو حیواناتو سره شریک ده خو انسان د روح ربانی دی وجه نه د نورو نه څه ګرځیدلی ده ممتاز ګرځیدلی ده شه جی نو جو قوت ملکیه دا تنشعب چا متفرع کیگی من فیض الروح المخصوصت بالانسان دی فیض دی اغا روح نچکم مخصوص تا پا انسان پوری علی الروح الطبیعیه دا فیض روریږي په چا باندې په هغه روح باندې الطبیعیه الساریه فی البدن چې هغه طبیعی روح ده یعنی هغه روح حیوانی او په ټول بدن کې سرایت کړی ده وقبولها ذلك الفیض وانقهارها له او هغه دی دا فیض قبلی او دی فیض دی پاره دی چوی مغلوب وی هغه فیض په دی باندې چوی غالب وی نو دې ته قوت ملکیه بیا وایی وقوة بهیمیة او بل قوت قوت بهیمیه ده قوت بهیمیه ده تنشعب من النفس الحیوانیه المشترک فیها کل حیوان نو ځکه د انسان په نورو شیانو باندې افضل ده چی گور انسان کی دوار قوتونه چی دی ایخی دی او گور دوار قوتونه فی نفسه ممدوح دی دا قوت بہیمیہ ارچرتا مضموم ندا گور یاد ساتو دا هلته مضموم ده چی کوم موقع دی قوت بهیمیه نه یی او تی استعمالی هلته مضموم ده کنی مقصد دا ده چی هر چرته نه ده مضموم ته جهاد په وخت کی چی ته چی دا بل مړای هغه دالته هغه دی تا قوت بهیمیه چی وی غالب شوی نو دالته مضموم نه یی دالته چه وی ممدوح وی ځکه چی دی کوم سړی شاه صاحب وروسته دی جهاد په باس کی وایی چی کوم سړی قوت بهیمیه مضبوط وی هغه مقصد دا ده چی مجاهد جوړیدلای شی اچی صرف دغه قوت ملکیه یی کنه او مقصد په ګوټ کې ناست یې وظیفې مظیفې هغه بیا مقصد دا چې دا لوی کار بیا وایي دا سرانجام کولای نه شي دی دې ته عظیم دی دین خدمت وی وی دا عظیم دی دین خدمت بیا هغه سرانجام کولای نشي اسی چیرته په ګټ کې ناشتي خپل تسبیح بتی لئی شاجی وقوتا بهیمیتا او بل قوت بهیمیه دا دا د دې نام شو چې د روح حیوا روح انسانی یعنی روح ربانی دا د هغه روح حیوانی تابع شي نو قوت بهیمیه غالب شي شاه جی ثم تعلم بیا په دې خبره باندې ځان پوی کا ان بین القوتین تزاحما وتجاذبا چې دوا خو دوا متضاد قوتونه دي د قوت روحانی او قوت اوس چی کوم غالب شی نو ګوره دا یاد ساتو نو دی هغی مطابق خدای پاک اسباب په دنیا کی سړی ته چه کئی برابری لکه دا اوس تو آیت مبارک چی دی کومه تشریح کئی چی چا د خدای په لاره کی ورکړه وکړه او چا څوک د خدای نه ویرید او په هغه کلمه حسنا باندی په هغه باندی تصدیق وکړو نو الله تعالی وای چی دغه سی نیک کارونه کئی نو نیکی طرف ته مونږ دی دلاری چکو آسانی کو نیکی طرف ته مونږ دی دلاری آسانی کو او چوک چی چا چی بخل وکړو چا چی استغنا وکړه دی رب تعالی نه چا چی دی کلمه حسنا تکذیب وکړو نو الله تعالی وای چی هغه بد کارو طرف ته مونږ د تلاری چکو آسانی کو ځکه حضور صلی الله علیه وسلم یو ور صحابه کرامو ته ورتېله یوې جنازې کې ناست و داسې لرګی ټکاوه نو بیا یې ورته ویل چې ګوره دا هر شی په تقدیر کې شوي دي چې دا نیکبخته دا بدبخته دا داسې دا دا داسې دا تفصیل سره حدیث یې ورته ذکر کړ نو صحابه کرام ورته ویل چې حضور بیا موږ په دې تقدیر باندې توکل نه وکړو بروسه بس بیا خو به کینو نو ده ورته ویل چې نه چې کوم خدای پاک نیک لیکلی نو هغه ته د نیکو لارو هغه مقصد دا ده چی د نیکو اسباب هغه ده ته آسان شی په هغه باندی عمل ده ته چه سی آسان شی او چی کوم ته خدای پاک بدی شقاوت لیکلی خدای مو دی شقاوت نه محفوظ کی نو هغه ته ده بد کارونو کی دخول او بد کارونه کول ورته چه سی آسان شی نو اوس چی د چا کوم قوت غالبی الله تعالی خو فیاض ذات ده ها خو له پورته نه مقصد دا دی چی فیضانات کئی نو چی د چا کوم قوت غالب وی د هغی قوت مطابق هغه اسباب ده ته چه سی اسانول شروع سی نو خدای پاک خو داسی نه کئی چی په زور باندی مقصد دا دی چی هغه باندی کئی چی دی خامخا وایی چی نه زه دا غوایمه کوم او هغه په زور رانیولی کنی بیا خو به یو کس چرته غوایمه ونه کی نه بس خدای پاک هغه شی هغه کارونه چه کوم قوت په چا کی غالب شی هغه کارونه هغسی چه کی ورته آسان کی او دا تشریح شاه صاحب دی آیت بیا تفسیر سره چه کئی لګئی او ډیر بهترین ائ ورسره لګئی زه بیا درته هغه شی انداز باندی وایم شه جی وان للباری جل شانه عنایتا بکل نظام او باری تعالی دی پاره چا لوی شان وال ذات تا اغتی بار اهتمام دا او عنایت تا په هر نظام سرا شا جی وجودا بكل ما يسأله الاستعداد الاصلی او سخاوت تا په هر هغه شی باندی چی کوم سوال کئی هغه استعداد اصلی استعداد اصلی چی کوم شی غواړی یا استعداد کسبی یو استعداد اصلی په سړی کې پروت وي فطری او یو استعدادات ځنې داسي چې کسبی پخپله به په ځان کې پیدا کړی خو که ته کسبی پیدا کړی لا کوم شی نه تا کې اصلی پراته دي خو چې کوم شی تر کې پروت ته کوم قوت خدای پاک هغې مطابق فیضان پر کوي فإن کسب هیئات بهیمیتا امید فیها نو که یو سړی هیئات بهیمیه کسب کوي امید فیها د په دې کې تعاون کولای کېږي او په دغی کی اسباب خدای پاک ورته چه کئی برابری او د ده تعاون په دغی کی کیږی ولی چه څوک ارامی توب کارونه کئی په هغی کی تعاون کیږی غلا ته تللی ښه موقع ورته برابره شی ډاکی ته تللی ښه موقع ورته برابریږی نو دا په هغی کی بیا د ده تعاون شروع شی ویسر له ما یناسبها او ده ته هغه مناسب دی هغو کارونو بیا آسان شی و ان کسب هیئات ملکیه اکه یو سړی کسب د هیئات ملکیه وکړي خدای موږ دې کې راولي امید فیها نو د ده تعاون په دې کسب د ملک هیئات ملکیه کې بیا د ده تعاون شروع سي او ده ته نیک کارونه دغه چې خدای زړه کې ورچي او توفیقونه ورکوي ویسر له ما یناسبها او دتا بیا هغه مناسبات تی دی هیئت ملکیه او مناسبات ته دی قوت ملکیه دی هغه آ خدای ورته چه کی آسان کی او ده ته عبادت کول آسان وی ده ته لمونځ او دسونه آسان وی ده ته په دی کی خدای پاک خوند چه کی ملاؤ کیږی اوس او ته وګوره چه څنګه شاه صاحب دا آیت لګی کما قال الله عزوجل لکه خدای پاک فرمیلی دی دا دی حضرت ابوبکر صدیق صاحب رضی الله تعالی عنه په حق کی نازل شوی ده بیا شرح مواقف له دی نه فضیلت چی حضرت ابوبکر صدیق صاحب په نورو صحابه کرامو باندی په دی آیت سره ثابت کړی ده شرح مواقف وروسته بحث کی غټ بحث کړی ده په دی باندی اتم جلد کی فاما من اعطا واتقا اغا ذات چی کم ورکڑ وکڑ دی اللہ پلارے کی واتقا اخدین ویرد وصدق بالحسنہ او تصدیق یې په هغه نیکې کلمې باندې وکړ فسن یعنی مقصد دا دی چې قوت ملکیه یې چې که ځان کې پیدا کړ فسنیسره للیسرا خدای پاک وایي چې مونږ به زر ده چې اسانی به وکړو ده ته دې اسانی طرف ته یعنی دې لارې به مونږ ورته چکو کلاو کو و اما من بخل واستغنا چا چې بخل وکړ او استغنا یې وکړه وکذب بالحسنی فسنیسره للعسری نو د هغه تنګی اسباب به مونږ درته چکو برابر کو چی دی قوت بهیمیه په ځان کی غالب کول غواړی نو د هغی اسباب به ورته چکو برابر کو وقال الله تعالی فرمائی کلا نمد هؤلاء وهؤلاء مونږ خو دی ار یو تعاون کو کدا ټوله دا کاغه بل ټوله دا کوا کوای ملکیه کوم خلق پزان کی پیدا کئ که قوای بهیمیه ځان کی پیدا کړی مونږ خو د هر یو اسبابو لحاظ سره څه کو په دی دنیا کی تعاون کو من عطاء ربک ادا دی تا رب له عطایاو او جود نه ده چی دی هر ګروپ ته مقصد هغی مطابق شیونه ورکوی وما کان عطاء ربک محظورا اوس په چوک وایی چی دا دوه قوتونو څه آثار دی نو دی وایی لکل قوت لذت و علم هر قوت تی پار لذت پروت تا او درد پروت تا وان لکل قوت لذة والما هر قوت دپاره لذت ده او الم ده فاللذة ادراک ما یلایمها هر قوت خپل مناسب شی سره هغه سره ده ته لذت حاصلیږی نو قوت ملکیه سره مناسب څه دی نیک اعمال نو دی سره ده ته لذت حاصلیږی په مخالف شی سره ده ته درد حاصلیږی قوت بهیمیه ته په خپل موافق شی سره چی د آرامیتوب کارونه دی په هغه ورته لذت حاصلیږی او په مخالف شي سره چې هغه نیک کارونه دي بیا ورته تکلیف حاصلیږي فاللذت ادراک ما یلائمها والالم ادراک ما یخالفها اوس په څوک اشکال کوي چې دا دوه متضاد قوتونه خدای پاک په انسان کې څنګه ایښي دي نو دی را درومي او دې پاره مثالونه پیش کوي شاه صاحب او دی وایي چې دا کیدای شي چې څو متضاد قوتونه دې په یوه شي کې چې پراته خو بحسب الوقتین اوس ګوره لکه یو انسان ده مقصد دا چې ډاکټر دغه ځای آپریشن ورکي نو ایغ ځای ته چې ورکي نشه ورکي دا چې دوايي ورکي چې دا نه په پويږي هغه پور لګي چیر پاړ کوي او د تپاتا نه لګي اوس چې کله هغه نشه ورنه لاړ سي نو هغه درد خو وی کنه خود ته پتا نه لګي چې کله هغه نشه ورنه لاړ سي د هغه درد چکی محسوس کی دی هغه درد محسوس کی بلکه سم محسوس کی بیا دته پته ولګی نو دالته په دکی دواړه قوت اوس مقصد دا دی چې دی موجود دی یعنی مقصد دا چې په دکی هغه درد شینه موجود دی خدای محسوس کینا نو دارنګ مقصد دا دی چې انسان کې یعنی دواړه قوتونه په یو وخت باندې چې موجودی نو په دکی هغه مرهم موجود ده په پوه شی اوس خو دی جوړی یی ور او سره ور سره چه دا درد هم پکی ته موجود ده دارنګه اطبا وایی چه هغه ته وګوره دی ګلاب پاڼی ته په هغه کی خدای پاک څونه متفرق قوتونه اچولی دی قوت ارضیه خدای پکی اچولی ده چه کله د ګلاب وسروی پاڼی وچکی او مقصد وړی کی دی چیرته په زخم باندې کیدی نو بیا مقصد دا دی چی په دی کی چی دا کله داسی مقصد واړه کی او طلا یې کای په زخم کی دی نو دی کی قوت ارضیه خدای اچولای چی کله په وچ شی داسی کاڼی غوندی پتری غوندی وکی قوت مائیه ده پکی چی کله بیا نچوړ کی بیا دینا عطر جوړیږي دی کی قوت مائیه پروت ده قوت هوائیه ده پکی بیا عند شم شم په وخت باندې بیا په دی کی چی پروت ده قوت هوائیه پروت ده ولی نګوری انسان دی متضاد شینو نه نه جوړو چار طبعی مخالف و سرکش چند روزی بوند باہم خوش گر یکی زین چہار شد غالب نہ نہد بر حیات دنیا گر یکی زین چہار شد غالب روح جان شیریں برایہ دست قالب لاجرم مرد عارف کامل نہ نہد بر حیات دنیا دل انسان دا دی چلور مختلف طبایعو نا نہ دا جوڑ په حالت د هغه چا سره چې هغه استعمال د هغه مخدر وکړي په بدن کې یعنی هغه دوي چې د بدن کې هغه راولي نشه غوندې فلم یجد الم لفح النار نو دی الم هغه درد د لفح د نار نه میندی چې هغه داغ لاس ورکای حتی اذا ضعف اثره تر دې کا چې کله هغه اثر د دوی ختم شي ورجع الی ما توتیه الطبیعه بیا هغه خپل طبیعت ته شاعر واپس شي وجد الالم اشد ما یکون نو ایغه له سخت درد ګوره بیا مینده کی او حالانکه درد ستا او مینده یې نه دی په اول صورت کې او بحال الورد یا حالت اغا گلاب تو گورا علا ما ذکره الاطباء ان فيه ثلاث قوا چه پدی کدری قوتنا پرات دی قوت ارضیه دا تظهر عند السحق والطلا چی دی مخلو پو وقت باندی او طلا طلا اصل کی مالش توتای دی پو وقت باندی بیا ملا پتہ لگی چی په زخم یې ولګی وقوة مائیة په دې کی بل قوت مائیه ده تظهر عند العصر والشرب چی د نچوړ او د څکلو په وخت باندې پته لګی چی دا قوت پکې پروت ده وقوة هوائیة او بل په دې کی قوت هوائیه ده تظهر عند الشم چی د بویولو په وخت باندې دې قوت اندازه بیا سړی ته لګی او پته ولګیدله چی دا تا د بهایمو په حالت باندې سوچ وکړو تا د ملائکو په حالت باندې سوچ وکړو او تا دی انسان په حالت باندې چه وکړ سوچ وکړ پته ولګیدله چه د انسان نوع ا د نوع انسانی تقاضا دی چا کئی تکلیف کئی ا د نوع انسانی دی دی خبر تقاضا کئی چه زه دی مکلف یم او قوت بهیمیه کارو باندې دی سزاګانی او دی قوت ملکیه په کارو باندې دی چه وی جزاګانی وی وان الانسان او دا خبر پته مونږ ته ددې دلیل نه ولګیدله دې توطیې او تمهید نه ان الانسان یسأل ربه بلسان استعداده چی انسان سوال کئی دی خپل رب نه په ژبی دی استعداد سره یعنی په لسان حال سره او بلسان الاستعداد دا سوالونه کئی خدای نه ان یوجب علیه ما یناسب القوة الملکیة چی واجب کی په ده باندی هغه شی چی کوم مناسب ده قوت ملکیه سره ثم یثیب علی ذلک چی هغه شیونه دی انسان خپله ناری کړي خدای پاک ته چی خدای پاکه ما قوت ملکیه سره چی کوم شیونه مناسب دی هغه په ما واجب کړي او بیا سبا ثوابونه هم په راکه وان یحرم علیه الانهماک فی البهیمیة او دا ناری کړي انسان په لسان حال سره دا نعرې کوي چي خدای پاکه چي کوم کارونه مقصد دا دی چي د انحماق فی البهیمیه د وجې نه کیږي هغه په ما باندې حرام کړي ویعاقب علی ذلک بیا سبا ماته په هغه باندې څه راکوي بیا دې ماته سبا په هغه عذاب هم راکاو شي والله اعلم بهر حال نقلا او عقلا دا خبره درته ثابته کړه چه انسان دا مکلف دا دا دی احکامات چه دا مکلف ده دا ځکه ثابتول غواړي چی وروسته احکامات شرعیه او اسرار به دی بیانوي نو ځکه اول به دا درته بیانوي چی احکامات او اسرار خو به هله ته پیژنې چی دا احکامات دي څه او په چا باندې ضروري دي او ایا انسان مکلف ده که نه ده دا یوه غټه توطیه تمهید ده اور د اسرارو بیانولو دپاره ښه جی بیا به انشاءالله آینده فرصت کې نور وایو ګرانو او خبو اوریدونکو او مینوالو که تاسو غواړئ چې دا خپلای او رنگین عزت الله تعالی راوړئ دا پته یاد لرئ صدائے حق کیسٹ مرکز دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خطر کیل مجاہد ازدر علم سرا ملا بی انشقاق التکلیف من التقدیر د انشقاق تی تکلیف دا دی چانه شوی دا دی تقدیر نه یعنی آسان تعبیر دی عنوان نداسی کولای شی کون الانسان مکلفا داخل فی تقدیر العالمی داسې تعبیر ونه کولای شي یعنی حاصل خلاصه هغه دا ده چې د انسان دا چې مکلف تا نو دا دی عالم په منصوبه بندی کې دی عالم په پلانینګ کې یعنی دا خبره داخله وا چې د انسان دی چی مکلف وی او د نور شینا دا دی مکلف نی اصل کی تقدیر او قدر دی معنی کیږی اندازه لګول اندازه منصوبه بندی دی ته مقصد داری چی تقدیر او قدر وایی لکه سړی یو مکان جوړی یو تعمیر کئی نو ایغا پارا مخ کی سا نقشہ واچی یو منصوبہ بندیو کی یو سکیم برابر کی یو پلاننگ ورتوائی اغا برابر کی نو دیتا تقدیر او قدر وایی اوس شاه صاحب په دی کی دا خبره ثابتول غواړی چی دا په ازل کی لا الله تعالی دی دی خبره فیصله کړی وا چی دا انسان یعنی دا مقصد دا چی منصوبه بندی دا یو سکیم برابر کړی و چی الله الله تعالی په ازل کی لا چی دا انسان دا به مکلف وی او دا نور شیونو ته مقصد دا دی چی دا نور شیونه دا به مکلف نی نو دا کون الانسان مکلفا کیدل دی انسان مکلف دا داخل دی په تقدیر دی عالم کی یعنی په منصوبه بندی دی عالم کی دا داخل دی اوس داسی نشی کیدلای چی انسان دی مکلف نه یی او نور شیونه دی چی وی مکلف وی نه خامخا به انسان مکلف وی او نور شیونه به مکلف نه یی ځکه چی دا دی عالم په منصوبه بندی کی چی دی داخل دی لکه یو سړی نقشه جوړه کړی وی نو چی کوم هغه انجنیر نقشه جوړه کړی مستری به دی هغی مطابق چه کئ تعمیر کئ نو دا عالم خو چی دا څوره کاینات موجودیږی نو دا چی کومی هغه ازلی فیصلی دی د هغه مطابق دا عالم کاینات څه کیږی وجود ته رادرومی نو په ازلی فیصلو کی خو دا وه چی انسان به مکلف یی د نور شی نه به مکلف نه یی او دا ولی دا ځکه چی ته به وایی چی سوچ وکی اشجارو ته به سوچ وکړي نباتاتو ته یعنی نباتاتو ته به سوچ وکړي حیواناتو په حالاتو کی به سوچ وکړي او بیا به د حضرت انسان په حالاتو کی سوچ وکړي نو خود به خود به تا علم یقین په دې خبرې باندې راشي چې واقعي دا اشجار او دا یعنی دا نباتات حیوانات دا مقصد دا دی چی دی دی مستحق ندی او دی دی استعداد په دی کی نشته چی دو څه سی مکلف شی لیکن چی کله ته دی حضرت انسان په حالاتو باندې سوچ وکړې نو تا به علم یقینی پیدا شی په دی خبرې باندې او شاه صیب وایی چی دی عالم مقصد دا دی چی ذرات په دی خبری به ګواهی ورکی چی واقعی دی انسان چه پکار ده مکلف کول پکار دی او دا حکم دی الله تعالی طرف نه بلکل صحیح یوه فیصله ده چی انسان مکلف کړی ده او د نور کاینات مکلف کړی ندی چی کله سړی دی دی ټولو کایناتو او دی وی انسان په احوالو او دی نورو شیونو په احوالو نظر واچی نو ده ته به عین الیقین غوندې پیدا شي په دې خبرې چې واقعي انسان مکلف کول چې دي پکار دي دا خبره په دې کې بیانوي نور ټوله خبره عبارت سره متعلق لري تعلق لري عبارت ته به ګورو چې زه درته صفا صفا ولګوم معنی ترکیب لحاظ سره هېڅ پکې ته نور داسې اشکال نسته ده باب انشقاق التکلیف من التقدیر یعنی د انشقاق تی تکلیف چی د تکلیف ور پټاو شوی دا دا دی تقدیر نا یعنی کون الانسان مکلفا داخل فی تقدیر العالم یعنی انسان مکلف کدل دا دی عالم پا پلاننگ کی او منصوبہ بندی کی او سکیم کی چدا داخل دا اوس ته نورو شیونو ته سوچ وکړه اول نباتاتو ته نظر وکړه انظر الی آیات الله فی الاشجار اعلم پدې خبره باندې ځان پوی کا ان لله تعالی آیات فی خلقه چې الله تعالی دی پارا آیاتونه دی یعنی نشانات تی په خپل مخلوق کې علامات تی فی خلقه په خپل مخلوق کې یهتدی الناظر فیها چی دا بیا هدایت کئ هغه کتونکی ته په دی مخلوقاتو کی الی ان الله له الحجة البالغة چی الله تعالی دی پاره حجت بالغه ده فی تکلیفه لعباده بالشرائع په دی خبری کی چی به الله تعالی خپل عباد دا په شرائع باندی مکلف کړی دی نو په دی خبری باندی الله تعالی سره حجت بالغه موجود ده والمزوق وغیرها او په دې اشجارو کې چې کوم کیفیات دي چې تاته لیدل شي او کوم مزوقات دي کوم علیحده علیحده خوندونه دي دارنګه نور دا سوچ په وکړه فانه جعل لكل نوع اوراقا بشکل خاص خدای پاک ګرځولی دی هر نوع دی بوټی دی پارا پاڼې په خاص شکل سره یو شی یو نامونه پاڼی بل شی بل نامونه پاڼی څونه عجیبه دقیق باریک فرقی پکی مالټی بوټی یو شی پاڼی امرود بل شی پاڼی بیا مقصد دا دی چی کیلی غټی غټی پاڼی سمی نو څه عجیبه غوندی انداز باندی و ازهارا بلون خاص او هر یو پاره ځان له ځان له ګلونه ګرځولی دی په خاص قسم سره وثمارا مختصة بطعوم او هغه میوې چې هغه خاص دي په خوندونو سره چا څنګه خوند ده چا څنګه خوند ده وبتلک الامور یعرف او په دې امور سره پیژندل شي دا خبره ان هذا الفرد من نوع کذا وکذا چې دا فرد دا دی فلانی نوع دا او دا دی مقصد فلانی نوع نه ده یعنی متحرکة المتحرک معها انما تجیء من حیث جاءت الصورة النوعیہ او دا رنگونه دا شیونه دی ایغ ځای نه حاصلیږي چې کوم ځای نه صورت نوعیه چې دا هر حاصل شی یعنی دی الله طرف نه وقضاء الله تعالی بان تكون هذه الماده نخله مثلا او خدای بیا فیصله وکړي په دې خبره باندې چې مثال دې ماده نه به نخله جوړیږي لکه کجوري هډوکی خخ کې نو دې نه به نخله جوړیږي مثلا مشتبکن مع قضائه التفصیلی بی ان تک او دا به بیا گډ وډ وی هغه قضاء تفصیلی سره چا کومه تفصیلی فیصله یی دی خدای بی ان تکون ثمرتها کذا وخوصها کذا چی مثال میوه به دک شان وی او پانی به دغه شای وی هغه سره به بیا دا گډی او چیرې مقصد دا چی دی هغه نه تخلف نه رادرومی البته که خدای راولی کولای شی چی خخ کی کجوری بوټ هډوکی کی او مقصد ونه پیدا امرود شی کولای شی لیکن خدای عادت پدی باندی جاری نده بلکه دا هغه فیصلی تفصیلی سره مطابق روزی هغه شی پاڼی هغه شی میوه یو خاص قسم ته چی خوند یی ومن خواص النوع ما یدرکه کل من له بال بیا د هرې نوعې څه خپل خاصیات وي ګوره هرې میوې کې خدای خپل خاصیات اچولي دي په هر بوټي کې خدای پاک خپل خاصیات اچولي دي او د خواصو د نوع نه داسي چې هر یو کس ادراک کولی شي ځنې داسي ومن خواصه ما لا يدركه الا الالمعي الفتن او ځنې خواص بیا داسې وي چې هغه مقصد دا دی چې چیرته په انسانانو کې ښه ماهر او زیرک او فطین سړی هغه بیا معلومولای شي لکه مثال په طور باندې کتاثیر الیاقوت فی نفس حامله بالتفریع والتشجیع لکه تاثیر دی یاقوت یاقوت کانه دی که خدای پاک یو تاثیر اچولای دا په دې شینو کې خدای پاک خپل تاثیرات اچولې ځکه لمخ کې نشاسب دا خبره درته بیان کړه نو په دې یاقوت کاڼي کې خدای پاک یو خپل تاثیر اچولی ده چې دا سړی ښکلی وي ځان سره یې وي نو په دې کې لږ خوشحالي غوندې او بهادري غوندې سړي په نفس کې څه کېږي پیدا کېږي دې سره ومن نو دا مقصد دا دی چې یو خاصیت ته پکې ومن خواصه ما یعم کل الافراد اوس او ځنی خواص داسی چی آ ټولو افرادو ته ورشامل وی ومن خواصه ما لا یوجد الا فی بعضها او ځنی خواص ته یوی نوع داسی چی آ په دی نوع په ځنی افرادو کی موجود دی په ټولو افرادو کی موجود نه لکه اهلی لج واخله هریړه اوس هر هریړه دا قابضه ده قبض کشا ده هریره قبض چه کئ ماتئ چینی مو لیدلی دا کجوری غوندی شکلی صنوبری غوندی دی بازار کی خرڅیږی ډیر مزدار غوندی مربع یې ورنه جوړه کړی خوری ما خپله ډیر خوړلی ښه شی ده ډیر مفید شی ده صحت پاره نو دا هر یوی کی دی باندې هر څوک پوهیږی چی دی هر یوی دانی دا خاصیت ده چی آ قبض کشا وی چه وی قبض کشا وی لیکن بیا چه کلا یوه نیمه پکی داسی دا خو هغه هر سړی نه پیژنی چه که هسی لاس کی ونیسی کنه بیا دی قبض ماتی چه داسی لاس کی ونیسی بیا دی قبض ماتی خو دا اوس پی هر دی نوع هر فرد دا حکم نه ده چه هر هری دی لاس کی ونیسی بیا نه نه یوه نیمه پکی داسی نو آ تاسو مونږ نسی پیژندلی آ چیرته اطبا حکما چه ښه زیرک وی او ښه هوښیار وی په خپل فن کی هغه پکی وپیژنی چه دا هغه فلانی قسم هغه خیټه دی هغه سړی چی دی په لاس کی اسی ونیسی خو ولیس لک ان تقول لما كانت ثمرة النخل على هذه الصفه اوس تا پر دا حق نشتا چی یو سړی وای چی دا کجوری بوټی میوه دغه سی ولی دا او دا سی ولی نه دا او دا پکار دا چی مقصد دا بل نامونه وای دا کسی باطل دی فانه سوال باطل دا باطل شین دی ولی لان وجود لوازم الماهیات معها لا یطلب بلما وجود دی لوازم دی ماهیاتو دا په لما سره نسی طلب کول یعنی لوازم دی ماهیات په په دلیل سره نه غواړي او آب په دلیل سره نه ورته ثابته چې دا ځکه چې اوس د کجوري بوټي چې کوم خاصیات وغیره دي دا خو دي ذاتیات دي خدای پاک پکې اچولي دي نو دا به په لما سره نه تپوس کوي چې دا کجوري والا دانه دونه ولې ده او دا خوږه داسې ولې ده او بیا داسې ولې ده نه دا په لېمه سره نه طلب کېږي ځکه چې دا د دې خاصیات خدای پاک په دې کې دا اچولي دي نو دا دې نه جدا کېږي نه او شي ته ذاتیات آ په دلیل سره نه ثابتېږي په بش او نه په جعل متخلل وي په مابین د ذات او ذاتیاتو کې نور تاسو مسئله ویل چې د ذات او د ذاتیات مابینس کې تخلل د جعل نه رادرومي نو دا به په لېمه سره نه طلب کوي لکه